کابل په زړه کې د صلیبي یرغلګرو په یو مېلمستون استشهادي بریدونه ترسره سول د جوزجان په مختلفو ولسوالیو کې څلور دېرش تنه عسکر پولیس او اربکیان مجاهدینو ته تسلیم شوي دي د خوست مرکز ته څېرمه همداراز په باک، درګۍ او مندوزو ولسوالیو کې پنځلسو تنو عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ګوډاګۍ ادارې درې تنه مهم کسان ووژل شول. د الله عزوجل پر کتاب او پر سنت د رسول الله صلی الله علیه وصحبه وسلم او پر مذهب د امام اعظم رضی الله تعالی عنه تر خپل وسه پوری چې زموږ توان وی زموږ طاقت وی موږ د منصور صاحب په بیعت کې او د هغه اطاعت وکړو الله یبارک فینا د اسلامي امارت له قیادت سره د یو شمېر علماء کرامو د توافق په اړه د شیخ القرآن والحدیث محترم مولوي نظر محمد صاحب هر اړخیزه وینا. ډیری ککری ګوره پاتی د روسانو شوی ډیری ککری ګوره پاتی د روسانو شوی ډیری ککری ګوره پاتی د روسانو شوی شونډی د هر یو دښمن واړه ارزوګانو شوی شمډې د هر یو دښمن واړه ارزوګانې شمډې د هر یو دښمن اوس هم بشپړ خبرونه له جوزجان ولایت څخه مو خبر ترلاسه کړ چې د همدې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې څلور دېرش تنه عسکر پولیس او اربکیان د حقایقو په درک کولو سره د جلب و جذب کمیسیون او سیمه ییزو مجاهدینو په همکارۍ د ګوډاګۍ ادارې له لیکو رابېل او د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول په دې سلسله کې د خانقا ولسوالۍ په مربوطاتو کې اوولس تنه عسکر او پولیس تسلیم شوي، د اقچې ولسوالۍ په مربوطاتو کې بیا پنځه تنه عسکر تسلیم شوي دي. همداراز په فیض اباد ولسوالۍ کې هم دوولس تنه عسکر د جلب و جذب کمېسیون د هلو ځلو په نتیجه کې د اسلامي امارت له مجاهدینو سره یو ځای شول. راغلیو ټولو عسکرو، پولیسو او اربکیانو کلک هوډ څرګند کړی چې نور به د ژوند تر پایه د اسلامي امارت د مجاهدینو همکارۍ ته دوام ورکوي. د دین او هېواد د دښمنانو په وړاندې به د اسلامي امارت د مجاهدینو ملاتړ کوي. د غزني ولایت په دیک ولسوالۍ کې بیا پرون غرمه دوولس بجې د دیک کلي په سیمه کې د دښمن په عملیاتي قوه وسلوال برید ترسره شو. د همدې ولایت له مرکز غزني ښار څخه مو خبر ترلاسه کړی دی چې غرمه دولس بجې د څلورمې امنیتي حوزې یو تن کارمند د یو غلچکي برید په ترڅ کې ځای پر ځای ووژل شو د پکتیا ولایت له وزې ځدران ولسوالۍ څخه مو خبر ترلاسه کړ چې پرون مازیګر څلور بجې د سروخیلو په سیمه کې د مزدوري اردو پر پلې ګزمه د ویشتونکي مین په مټ چاودنه شوې ده په دې چاودنه کې د ګوډاګۍ ادارې پنځه تنه عسکر وژل شوي دي همداراز د خوست ولایت مرکز ته څېرمه پرون ماپښین درې بجې د ګوډاګیو پولیسو پر یو رینجر موټر د ځای پر ځای شوي مین په مټ زوروره چاودنه وشوه. د چاودنې له امله رینجر ویجاړ شو او پکې سپاره څلور تنه عسکر ځای پر ځای ووژل شول. د خوست ولایت له باک ولسوالۍ څخه بیا را رسېدلی خبر وایي چې ماښام اوه بجې د پلوانخېلو کلي ته څېرمه سازي میدان ته پر غځېدلي سړک د پرشي په سیمه کې د ګوډاګي دښمن پر پلې او موټریزه ګزمه وسلوال برید وشو. د برید په پایله کې درې تنه عسکر ځای پر ځای ووژل شول، دوه نور یې ټپیان شول او پاتې نور په تېښته ولاړل. همداراز د درګۍ په ولسوالۍ کې بېګا ماخوستن اته بجې د سېږۍ پوستې ته څېرمه د ګوډاګیو عسکرو پر رینجر موټر د یو ځای پر ځای شوي مین په مټ چاودنه وشوه. د چاودنې له امله رینجر ویجاړ شو او پکې سپاره دوه تنه عسکر ځای پر ځای ووژل شول او دوه نور بیا ټپیان شول. له خوست څخه مو وروستی خبر ترلاسه کړی دی چې د مندوزو په ولسوالۍ کې بېګا ماښام شپږ بجې د ورزې په سیمه کې د ګوډاګیو پولیسو پر پلې ګزمه د ویشتونکي ماین په مټ چاودنه وسوه. د دې چاودنې له امله دوه تنه عسکر ځای پر ځای وژل سوي دي. او د بدخشان ولایت له تګاب ولسوالۍ څخه مو بیا خبر ترلاسه کړ چې تېره ورځ ماپښین د یادې ولسوالۍ اړوند د خمبکا په سیمه کې له ګوډاګیو عسکرو او اربکیانو سره سخته جګړه وسوه. د جګړې په مهال دوه تنه ګوډاګي عسکر ځای پر ځای ووژل سول درې تنه اربکیان او اووه تنه نور عسکر ژوبل سول. د کونړ ولایت په مرکز اسد اباد کې سهار اته بجې د څاګۍ په سیمه کې د ګوډاګي دښمن پر درو امنیتي پوستو وسله وال بریدونه سوي دي. په دې بریدونو کې چې د سهار تر لسو بجو یې دوام درلود، دښمن ته درانه تلفات اوښتي خو کره شمېره یې لا نه ده څرګنده سوې. همداراز د کاپیسا ولایت د نجراب په ولسوالۍ کې سهار نهه بجې د ترورې په سیمه کې د ګوډاګیو پولیسو پر پلې ګزمه وسله وال برید وسو د برید په پایله کې درې تنه پولیس ځای پر ځای ووژل شول او پاتې نور یې په تېښته ولاړل. د لغمان ولایت له قرغۍ ولسوالۍ څخه مو بیا خبر ترلاسه کړ چې وړمه شپه دوولس بجې د خروټي په سیمه کې د جلال اباد د امنیت د مدیر مرستیال خلیل پر موټر وسلوال برید ترسره شو. د برید په پایله کې درې تنه چې یو تن یې ډګروال، یو تن د امنیت کارمند او یو تن ساتونکی و، ووژل شول، خو خپله د خلیل په اړه کره معلومات نه دي رارسېدلي. د بلخ ولایت په شورتېپه ولسوالۍ کې بیا پرون ماپښین دوه بجې د ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ګوډاګي دښمن پر یو رینجر موټر د ځای پر ځای شوي مین په مټ چاودنه وشوه. د چاودنې له امله رینجر ویجاړ شو او پکې سپرو ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله واوښته. دغه راز د نیمروز ولایت د خاشرود په ولسوالۍ کې تېره ورځ سهار لس بجې خورغوري ته نږدې د پله د پوستې دوه تنه ګوډاګي پیره داران د دراسکوپ په مټ وویشتل شول او ځای پر ځای ووژل شول. د فراه ولایت له مرکز فراه ښار څخه مو خبر ترلاسه کړی دی چې پرون ماپښین دوه بجې د ګورګس په سیمه کې د ګوډاګیو پولیسو په پل اګزما د یو تکتیکي مین چاودنه وسوه چې له امله یې یو تن عسکر ځای پر ځای ووژل سو او درې نور ټپیان سول. دغه راز د فاریاب، هلمند، بادغیس او نیمروز په مختلفو ولسوالیو کې د دښمن پنځه تنه عسکر له منځه تللي دي. او د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې بیګا ماښام شپږ بجې د قصابانو په کلي کې د یوه کمین په ترڅ کې یو تن اربکی قومندان اسلام او د هغه ساتونکی ځای پر ځای ووژل شول، دوه کلاشنکوپونه یې مجاهدینو په غنیمت وړي دي. د خبرونو پای د شریعت ږغ راډیو. په ډېره خوشحالۍ سره مو خبر تر لاسه کړ چې هغو محترمو علماء کرامو چې تر دې وړاندې یې څه ملاحظات درلودل تېره ورځ یې د اسلامي امارت له مرستیال شیخ الحدیث والتفسیر مولوي هبت الله اخندزاده صاحب سره د هېواد د مختلفو سیمو د علماء کرامو په ګډه غونډه کې ګډون وکړ. دغه شانداره غونډه چې له زیاتو خوښیو او محبت نه په ډکه فضا کې تر سره شوه، د ټولو علماء کرامو په بشپړ توافق او اتحاد سره پای ته ورسیده. علماء کرامو د دې مبارک توافق مبارکي د مجلس برخوالو او ټولو مجاهدینو ته وویله. د دغې غونډې د ټول جریان او توافقاتو په اړه شیخ الحدیث والتفسیر مولوي نظر محمد صاحب تفصیلي وینا کړې چې اوریدو ته یې ستاسو پام راګرځوو. د اوسنۍ لږ جریان درسره شریکوم، مطلوب مې هم دا و چې ملګري راسره پوه شي، خبر شي، د علماء مبارکانو ته چې مال وکړل یې هم ور ورسره شي. دا زموږ د اوسني سفر جریان په مشترک شکل سره واورو. د. ملا محمد عمر رحمت الله تعالی علیه د وفات د ږغ وروسته چي لږ خپل منځي مشکلات راغلل دومري خو هم نه وه چي دښمن تبلیغ کړل دومري هم نه وه خو څه شته څه وه موږ وخت په وخت دا کوششونه خو را شروع کړل چې دغه لږ درز دا څه نا څه اختلاف چې را پیدا شوی او دنیا پیک ورته ویی دنیا ورباندې خوشحاله ده او هم ورباندې خاندي چې دغه لږ درز هم د حکمت او د مصلحت د مخې وتړو او یو حسن اتفاق راشي دا هڅې مو وې وې وې وخت په وخت تاسې ته دا هڅې په یو ډول نه بل ډول یعنې رارسېدلي اوس دا اخرنۍ مرحله را خلاصه کوم اخرنۍ زما غیر متوقع سفر وشو او د اختبار او د امتحان ترتیب مو هم یعنی له خپله فکره واوښت په دې لحاظ باندی چی وا مو وریدل د فراه طرف څخه څه علما راغلي. او هغه کوشش کوي چې دا لږ خبره هم ورکه شي نو بیا ملګرو د هره اړخه زموږ څخه غوښتنه وه چې دا مجلس کې شرکت ضرور غوندي وي زه هم دغسې په عاجله لاړم چې لاړم مجلس مې وشو د ځینې مشرانو سره وړاندې او بیا مې د علماوو سره دغه منځني علما چې را شروع وه او د فرع علما مېلمانه علما د دې ورسره مې یو وارې مجلس وشو بیا مې مشترک مجلس وشو چې هغه مشترک مجلس کې یعنې شیخ هیبت الله اخندزاده صاحب، شیخ عبدالحکیم صاحب، حاجي ترابي صاحب دی یو ملا عبدالرزاق نومیږي د الله شی پرې دا ملګري وه او هغه مسافر مشایخ چې راغلي وه هغه هم وه د منځګړیتوب په صفت باندې هم د دې د دې ځای اوسېدونکي علما چې دي نو هغه کوشش وکړل چې درې کسه انتخاب کړي تاسو باور وکړئ ما عذر وایه او د عذر وروسته جدیت بیا لاړو یو زه وم یو مولوی احمد صاحب یو شیخ حمدالله صاحب نو بیا مو مشترک مجلس وشو چې دغه نو د پنجشنبې شپه ده مشترک مجلس مو وغځېد په مشترک مجلس کې یو ښه فضا رامنځته شو یو منوره فضا راغله هر ملګری چې راغږېدی داسې حسن نیت ځینې ښکارېدی تا به ویل چی زړه یې څومری خوږ دی او څومری جدی دی دې ته چی دا کار پر مخ لاړ شي او دا څه ناخوالې چی دي څه نا څه دا په قطعی صورت ورکې شي. مجلس ته ډیر خوشحاله شوم او ښه خوند یې راکړ. داسې مې وباله تا به ویل چی یو زیری دی. د دې د پاره چې بیا به کږه خوله سړی نه واوري، بیا به دښمن دا فرصت پیدا نه کړي چې نو دلته یو شی ځایولی شي او امر چې څوک ونه مني هغه د لېبې اطاعت دی. په شه شه مجالس وشو هغه د فراه علما چې وه هغو د هغې خوا وکالت راخیست د کومې خوا د ملا محمد رسول و ملا محمد رسول د خراب سه یعنی لا باز محمد ویا ننګیال دغه نومانه یادول چې بس تاسې و دغه علماو خبر سره جوړ کړئ هغسې به کوو نو بیا راځم دغه حسن اتفاق ته چې دا څو ټکي به زه په وضاحت په دې لحاظ ووایم هلته خو مو مصلحت دا و چې دا خبرې د دې علماو سره پاتې شي د اشاعت یې ضرورت نه وي مګر دا دی چې یو شواروز پر کېږي دا میسجان چې تاسې ویني نيټ خو لا ما کتلی نه دی نو دی وایی پر نيټ داسی شخول دی يو يو څه وایی بل بل څه وایی نو اوس دا اړتيا وينم چی هغه مجلس ته لږ وضاحت ورکړی شی د مجلس دوی صفحی دی يوه صفحه دا ده چی علماو يو فتوا را ايستلی وه د دې فتوا څخه ځینې کسان ګیله من نو بیا مو وښودل چې د فتوا محوري ټکي دوه شیه وه، دوه غټ ټکي که چا سوء تفاهم راوستی وي هغه د ده د فهم کمزوري ده، د علماوو محوري دوه ټکي دا چې یعنې وړاندې هم موږ مجلس کړی وو دا وخت مو هم وکړئ. زموږ خو دا زړه دی چې زموږ د خاورې سه یو داسې امیر پیدا شي چې اسلامي نړۍ یې ټوله تر کنټرول لاندې شي. زړه مو دا دی. مګر دغسې څوک نه لرو. عملاً دغه موقع ته نه یو رسېدلي. نو موضوع مو د افغانستان د نړۍ نه ده. امارت کبری یا امامت کبری یا خلافت دا هغه ټکي دي چې اسلامي نړۍ یې ټوله په قبضه کې شي نو علماو که قلم یشیو دغه مطلوب چې موضوع د افغانستان تر سرحده پورې ده او خود خو به مو زړه دا وي چې نظام وغځېږي خو اوس زموږ خبره د ټولې نړۍ نه ده، د خلافت خبره نه ده. یو ټکی. دویم دا ټکی چې مطلق یو ملګری خسته شو، د نظام څخه خپه شو، یو توس یې پر سر را کش کړ یا په دا کونج کې کښېنست، دغه ته باغي نه ویل کېږي، صرف د خستګۍ له وجې یو چا ته باغي نه ويل کېږي دا دوه محوري ټکي. خلقو دا خبره داسي بدرګه کړله ها فتوا راوتلې ده وايي په افغانستان کي امير نشته معاذ الله چا داسي ويلي هغه د دښمن تجاوز چي شوی قهرمانان اخته دي چي هغه پسي ور ټول کړي دښمن دښمن دی نو بیا د دې مسلمانانو دپاره هیڅوک نشته هیڅ یو مسئول نه لري نو بیا حسن تفاهم ته دا علما سره ورسېدل او هغو چې قلم یشي یا یې کوشش کړي دغه یو څه ناخوالې چې په مخه راغلي چې هله څنګه ژر یعنې د پای ټکی پیدا کړي خدای مه کړه خپل ملګري سره خوږ نه کړي نو په دې لحاظ باندې یعنی د دې علماو سره دغه عاجله وشو نو بیا دا دوه خو ښه ټکي دي د اتفاق ټکي دي په دې کې خو مشکل نشته راشي اوس نو کښېنو چې نظم څنګه جوړیږي دویمه صفحه را اخلم دویمه صفحه دا ده چې پنځه ټکي تصویب شو پنځه مادې زما سره خو لیکلې نشته خو په ذاکره کې مې شته ولې خو ورباندې وغږېدلو ډېر مجلس مو ورباندې وکړل یو ټکی دا دی چې قتال به مطلق بند وي خپل په منځ کې خپل په منځ کي د طالب و طالب د مجاهد و مجاهد په منځ کي به قتال نه دا یو او دویم ټکی دا دغه وختي چې څه ملګري خستا یا منځني علما د هغو په ګډه یو غوښتنه وه د علماوو د شورا چې د علماوو شورا جوړه شي دغه ستونزې به حل کېږي په فوري شکل باندې د هغه مقابل کې دا ماده تصویب شوه چې مقتدره شورا ملګرو غوښتل یا د علماوو شورا تا دې عالي شورا شته رهبري شورا شته جوړه ده څه اعضاء یې زیات شوي دي او فیصله شوې ده چې نور به هم زیاتیږي یعنې څلور شیخان اوس په عالي شورا کې ځای شوي نور شیخان به هم په دغه شورا کې ځایږي رهبري شورا کې. خو دغه مقتدره شورا هم ده او علمي شورا هم ده، دا یې دویم ټکی. درېیم ټکی دا چې څه خسته ملګري چې دي، هغه که دلې دي، که وطن کې دي، د ټولو د رضائیت و د خوشاله کولو لپاره به هر امکان چې وي، هغه به په کار لوېږي. په هر قېمت چې دا خستګي او کونج نشیني د هغه خپګان پای ته رسېږي. په هر قېمت چې وي دا هلې ځلې به کېږي، دا وس و کوشش به کېږي. دا درېیم ټکی دی. څلورم ټکی دا چې تر وسه پورې، تر خپل فکره پورې بندګي مسؤلیت دی. تر وسه به د هر ملګري استعداد ته کتل کېږي. هغه که اوس خوشحاله کېږي او که د وختي سره خوشحاله دی، فرق نه لري، هر یوه ته به د خپل استعداد په اندازه توجه کېږي. دا د ولسوالۍ مستحق دی، دا د ولایت مستحق دی، دا د کمېسیون مستحق دی، دا د شورا مستحق دی، دا د معاونیت مستحق دی، د استعداد په اندازه به هر چا ته توجه کېږي. دا یې څلورم ټکی نو خو آیات څه دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها امانت خپل اهل ته وسپار کار اهل کار ته وسپار پنځمه ماده دا چې پر زعامت به اتفاق په زعیم کې به څوک څه نه وي منصور صاحب زعیم دی بس د ټولو به اتفاق وي پنځم ټکی دا نو په دې جریان کې بیا خبرې وشوې، دا مجلس انجام شو چې د دې وروسته دا اجازه نشته چې یو طالب بل طالب ته ووایي چې ته خو نو پخوا داسې وې، ته خو پلاني مجلس ته نه راتللې خو ابا دې وي. یا والي ورته ووايي یا ولسوال ورته ووايي چې ته خو د پلاني ملګری یې، هغه خو در یو وخته پورې ښه جوړ نه و، اوس هم یعنې یو داسې وضعیت ورته ښکاره شي چې د هغه په زړه کې شی را وګرځېږي. نه، هېڅ به نه وي له دې وروسته. ټول سره وروڼه دي، ټول سره وروڼه او پر هېچا باندې دا فکر موږ نه کوو. چي هغه قرباني دي او هغه زهير دي، هغه خوش شوي دي، هغه هجرت کړي دي، هغه فرار دي، هغه وطن پريښي، د هغه کور نړېدلی، د هغه باغ خراب شوی او د دې دي بيا دا فکر وي چي په داسي نيت باندي، په داسي نيت باندي دوی يو کار راکوي چي ګويا کي نو. اسلام یې نه دی خوښ یا یې نظام نه دی خوښ نه معذور یې بولو ممکن د یو چا اجتهاد دا وي چې دغه به یې ښه لاره وي د چا فکر دا وي چې دا به یې ښه لاره وي اجتهادي فکر یې دا هغه موږ پر دې نه ور حمل کوو چې یاره دا نو اوس په دې حرکت باندې خدای مه کړه د دایرې څخه ووتی یا د اسلام ووت کله معاذ الله نو چې وروري ده بس یو په بل بخښه ده او مشکل به نه وي. اوس هم یعنې یو ملګری چې خوشحاله کېږي کله مکرر مجالسو ته ضرورت وي او کله څه وخت ونیسي هغه به څوک په دې معنا نه کوي چې دا خو نو ولې نه خوشحاله کېږي ان خوله پسې وازه کړي یو څه پکې ووايي دغه یوه توصیه به لا خلاصه زه شریکه کړم، هغه توصیه دا ده چې دغه ځینې کشران چې دي هغه بې نظمي جوړوي، ستاسو یې د ټولو فکر، د هغو سره علم نشته، د هغو سره تجربه نشته، د هغو سره پوهه نشته، سپک سپک کېږي لکه د بازار یو سړی، سپک سپک دروند سړی به وي، د هغه نوم به یعنی د ده پر خوله باندې ډېر دروند وي، چې د ده په خوله د یو چا نوم یاد شي، مګر توهین به وکړي، سپکاوی به وکړي. دغه نو جاهلان هر طرف ته چی وه دا جاهلان دی دا ناپوهان دی داسی احساس راسره وشی چی که خدای مه کړه د چا دغه فکر وو دا فکر وو چی زما د رای سره که دا سړی برابر شو نو بیخی ښه سړی دی قهرمان دی مجاهد دی شیخ الحدیث دی او قوی سړی دی او که د ده د رای سره لوری شو او د ده یو کاچوغه کدر دماغ کښې دي بیا یې نو د شکایت خوله پسې خلاصه کړي. هغسې خو یې نه بولم خو د د دغه عمل بېلګه یې بولم، بخاري شریف کښې روایت تېر شو فضلاء کرامو ته عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه چې په اسلام مشرف شو پیغمبر علیه السلام ته وایي وایي ته وړاندې تر دې چې دا خلق زما په اسلام خبر شي زما پوښتنه ځینې وکړه. د دې یهودو څه چې عبدالله څنګه کوي دا چې په یو کوټه ننوت عبدالله ابن سلام نور یهود پیغمبر علیه السلام راوغوښتل ول کیف عبدالله ابن سلام فیکم عبدالله ابن سلام څنګه سړی دی په تاسو قالو خیرنا وابن خیرنا سیدنا وابن سیدنا ول دی زموږ خیر دی پلار یې زموږ خیر و دی زموږ سردار دی پلار یې زموږ سردار و ولسنو کې اسلام راوړی ول معاذ الله اسلام به څنګه راوړي عبدالله ابن سلام دروازه خلاصه کړل او راووتی ول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله دا وخت بیا یهود څه وایي وایي شرنا وابن شرنا دی زموږ شر دی هغه پلار یې زموږ شر اوس په یوه ګړي څنګه ذهنیه بدلي دا سیاسي ذهنیت دا سیاسي ذهنیت تر اوسه پوري خیر وو او ابن الخیر وو کنه چې د دې د سیاسي ذهنیه څه واوښتي بیا شر شو او ابن الشر شو نظام مجاهدین دې داسې نه کوي طالبان دې داسې نه کوي ذهنیت یې سیاسي نه جوړوي، عقیدوي مفکوره دې د هر چا سره ورسره وي، عقیدوي، نو دا په کوټه کې یې خوله کږه وږه کول ته فرض کړه، په یو چا پسې بل وخت د هغه تر امر لاندې وي، هغه چې دی خوله پسې ښوروي، هغه خوشاله شوی دی، هغه په نظام کې دی، هغه ده ته امر ورکوي، ها. هغه د ده قومندان دی بیا به شرمیږي نه نو دا خو مناسبه نه ده هیڅ چا ته نه ده مناسبه چې داسې وشي یا داسې وکړي نو کله چې موږ دغه صفحې ته ورسېدلو چې دا پنځه مادې تصویب شولې بس شروع شوې چې دا ناست علما و چې دا یاد مې کړل دې ټول توقیع تقریز ورباندې وکړي لاسلیک یې وکړي کار يې تا تصويب شي. ما ملګرو ته ويل مار موږ تاسې خو استاذ يو اها نو خو دغه زموږ فيصله به د علماو فيصله وي اها دغه پنځه مادې ومنل شوې اوکې ومنل شوې هغه مېلمنو علماو ته مې ويل مال تاسې هم ومنل ستاسې هم خوش ول بيخي مو خوش اخندزاده صاحب دی ته مې ويل مال ستاسې هم خوش ول بيخي مو خوش نورمال په دې پنځو مادو کې خو یوه ماده دا وه چې پر زعامت اتفاق دی بس لاس راکړه زموږ بیعت دی درسره نو انورو ته مل راځي او ولاړ شي ټول بیعت ورسره چې دا ناست علماو ټولو بیعت وکړلی ولله هیبت الله قضا صاحب د منصور صاحب معاون بس بیعت ورسره وکړي ولې خو زعامت مو ومنه او دا ماده تصویب شي نو کله دا سلسله شوه دغه سلسله دا انجام شوه لله الحمد یو ښه د خوشحالۍ فضا راغله او ملګري خوښ شول یعنې ځینو علماو ژړل په دې سلسله کې ځینو علماو ژړل دا یو ښه قدم شو او ښه موقف شو ولله الحمد نو په دې لحاظ باندې چې زعیم دی محترم ملا اختر محمد منصور اطال الله عزوجل بقاءه دا زعیم دی د افغانستان د زعامت بیعت وشو او دا غسی مو وکړل اوس به دعا کوو چې هغه ماده چې بیا شته چې خسته ملګري را خوشاله شي هغه ماده چې بیا شته چې کار اهل کار ته وسپارل شي ژر به انشاءالله چې زموږ په وس کې وي ما خو دوی ته دا قدر وویل ما ویل زما اوس د دې حدیثو سره شوق زیات شوی او ډېر زیات شوی نو که فرضاً دغه دوره ټوله پر نیمه پاتېږي یو مخ نو خو هر فاضل به جلا جلا ګیله راته کوي چې ګوره دا کتاب دې پر نیمه را پرېښوی. ما ویل زه تیار یم که زموږ په هڅو باندې دا مشکل رفع کېږي. هر طرف ته مشکل. زه ورته تیار یم. نو چې څنګه دغه علماوو موږ دغه مسافر علماوو. هغه خپله خوشحالي پای ته ورسول او تړون او بیعت یې سر ته ورساوه نو موږ او تاسې هم پر هغه موقف باندې یو. د الله عزوجل پر کتاب او پر سنت د رسول الله صلی الله علیه وصحبه وسلم او پر مذهب د امام اعظم رضی الله تعالی عنه تر خپل وسه پوری چې زموږ توان وی زموږ طاقت وی موږ د منصور صاحب په بیعت کې او د هغه اطاعت وکړو